قیلا سوره مزمل مکی سورت ده نزول کې دریم نمبر پس د سوره قلم نه په دې سورت کې ترغیب ورکړي قران کریم طرف ته او د جماعت د جوړولو طریقې کار خي چې جماعت کې بدرې قسمه خلکې یو باغی چې د جماعت د پاره به حلال خبره ده چې افراد به پیدا کوي کسان به تیارای او دا غینه به جماعت جوړای د پاره د کار کولو په معاشره کې او په دې باندې هغه بیا د شیخ القران رحمه الله هغه تاریخ وایي چای په دې کلی کې کار په ست طریقه باندې کړو تفصیل او وضاحت به ان شاء الله غي په خپل زیبان نه کوي سورت کی طریقه د بیان د دې نیمه شپې نه سیسام قوم الليل یو امر او ان قوس منه دویم دریم او زید علیه یا زیاد ک په دیني باندې سلورم کار بدی سي ورتل القرآن ترتیلا او لول قرآن واضحه واضحه ترتیل صفت د معنیو دی او الفاظ ویلوم لازمی دي چې صحیح شي په تجوید سره د قواعد مطابق ویل شي خو بیا داغي مقصد او داغي په معنا باندې ځان بوې کول داغي نه لازمی دي ورتل القرآن ترتیلا او لول قرآن واضح واضح ان سنلقي عليك قولا ثقيلا یقینا ورزو مونږ پتا باندې وینا درنام درنا وینا ده او د دې ډیوټي مونږ ته تاواله کو ان ناشیات الليل هي اشد وطئن یقینا پورته کېدل د شپې د پاره د جماعت جوړولو د پاره د لوستلو د قران اشد وطئن دا ډیر سخت دي د موافقت نه د زړه سره زړه دا کله غواړي چې د شپې د سړی بندرا پاسي د خوب نام او هغه د قران لولي او د قرآني اصول پرانا کې دی هغه بیا جماعت تشکیل کړي هغه له یو فکر ور کوي هغه له یو لین ور کوي د پاره د سمول د معاشري ان ناشئه الليل هي اشد وطئن یقینا پورته کېدل د شپې یا اشد وطعن دا ډیر سخت دی د موافقت نه د زړه سره واقو مخیلا او درست د وینا نه خبره پکې اثر کوي چې د شپې د چا کوسیلا د چا کور خوا ته ورشي هغه ته وای چې زما تاسو ضروری خبره ده نو هغه ته ته وګیږي ان لک فی النهار سبحان طویلا یقینا ستاد پارا د روزي کار د ډیروم د روزي مصروف ای نو د شپې د الله کتاب ولولم واذکر اسم ربک یاد کنم در خپل په میدان کې دا سلور اوامر نو په دې باندې به سلور کال لګي د موټي لپاسه پښتانه وي نه بری بي بلکې هغه ته به صبر کوي چې فصل پوښ شي نو د موټي لاندې خلک ریږي واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبدیلا چې کله دې مرګري پیدا کړل جماعت دې جوړ کو هغه استاد فکر ستا فکر هغه واغستو چې هغه به اوس په دې معاشره کې کار کوي نو سراوز میدان ته چنانچه نبی علیه الصلاۃ والسلام د زید ابن ارقم رضی الله تعالی عنہ په کور کې دریو کالو پورې کار کړو واذکر اسم ربک یاد کنوم در خپل په میدان کې شپغم وتبتل الیه تبدیلا رازا الله تبراتلو ځان وشلوام د مخلوقات نه ځان جدا کا او لګ لګ رازا الله ته د الله سره تعلق جوړ کا رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشتره حاجتونو پر کول والا مگر دغه یو الله دی فتخذ وکیلا ونی و الله لذمہ دار هغه مثلا چې قران کریم کې دا هغه په تورات کې هم هغه په انجیل کې هم په مخکنو کتابونو کې هم دا غي بیانو سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 2 کې تیر شیو سوره آل عمران آیت نمبر 64 سلور شپیتم کی تیر شیو چې ټول مخلوق د دې خبره دعوت ورکا چې دی او الله ومني رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب دی لا اله الا هو نشته حاجتونو پر کول والا مگر دغه یو الله دی فتخذ وکیلا ونی او الله لزمدار دا وم امر دی الله ذمہ دار وګڼه حاجت روا مشکل کشا او د دې مسلې په بیان کې ګوره تکلیفونه راځي تکالیف برازي خلق بدی وਹੀ د کلی نه بدی وباسي بد ردی به وی بایکاټ بدن خلق کوي واصبر علی ما یقولون او صبر کوا پاغه سبان دی چې دی ردی بای ردی بدی وای یقولون هغه مقوله حذف کړی ده د وجه د تعمیم نشي د دې دا بد رد دا خو مشهور دي یو به وي چې پنځ پیر راغله فساد جوړ کړل بل به وي چې دا یو کړل بل به وي چې دا یو کړل واصبر علی ما یقولون دا نه چې ته جنگ جګړه او غویمه شروع کړي او نن سوره عنکبوت کې استاد محترم هغه امتحانات ذکر کړیو چې د دې مسلې د بیان نه بعد دې مسلې ته چې کله ته بډې ووهې او مسله د توحید بیانای نو نفس به دې نه غواړي نو جهاد ما نفس دوی مور خپلار به دې ته نه پریدي چې بچیا دا نور غني علما نه وو چې ترا پاسې دي جهاد د مور خپلار په مقابله کې دریم جهاد د ناکاره مليانو سره هغه تارو توجه مور کوا چې تا په جنگ باندې آماده کی لسم وزرنی او پرید مال رام والمکذبین او دروغجن اول نعمت مالدار اکثر چې تکذیب کوي د حق پرستو مخالفت کوي نو دا غ سرمایدار هغه مالدار کوي چې دا غي سردا یری چې دې بزما په سرمایه کې هم ماته د د مال ورکول حکم کوي د الله په لار کې غریبانانو ته مسکینانو ته گاونډیانو ته نو سرمایدار دا کله غواړي چې هغه خپل سرمایه کم کړي بلکې هغه د غریبانانو وینیس کی او ستا خبره هغه به د غریبانو د مظلومانو د حمایتي واصبر وزرنی والمکذبین اول النعمتیم بیان کونکی توحید په تاسو باندې کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه پیغمبرم رات او خلاصون درکم لکه څنګه مې چې حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام لور کړو فکیف تتقون نسرنګي بتا سو بش ان کفرتم ونصفه او د نیمه د هغې نه وثلثه او د درېمې د دینه وطائفه من الذين معك او یو ډله تا سره د مؤمنانو نه والله يقدر الليل والنهار الله اندازه کړل شپه او ورځ د پاره د عبادت د کار قسم علم لن تحسوه پوه دی الله پدی چې تاسو طاقت نه لرئ د ټول شپې فتاب علیکم نو مهرباني کړی د پتا سو باندې فقرو ما تیسر من القران نو لږه چې آسان وي د قران نه قران کریم په ټول زده کوي تعلیم فکر به د ټول یو شان دي ډیوټیانې به دار چا جدا جدای په جماعت کې د دې خلکو فکر به یوي دا نه چی فکرونه او نظریه یی ځان ځان دی خو د هغی بیا اتفاق نه راځی په معمولی خبره هغی د یو بل نه بیا روانی او د هغی اصل وجه دا چی تربیت یی نه شی تربیت نه تیریدل دا د ژوند او د جماعت او د تنظیم یو حصه ده چی تربیت یی وشی نو کاغم ته هر څومره تکلیف راځي مشکل و ته راځي نو هغه دا غي نه مخ نه اړي چې تربيت نه شي نو کوم شروته حکم کوي نو دی وي دا د زما توهین وکړو ځکه د د زړه نه هغه تکبر هغه عجب هغه نه پات ختم شوی دو سيزونه د انسان د هلاکت د پاره دا ډېر دا کافی دي یو حب جا چې وسړی وي زما حیثیت خوي ز برابر وي ټیس ټپاس می برابر وي او بل څوک هغه نه وي او دویم حب حب مال دی وي چې دنیا را سره وي پاره طریقه چې به وګټل خو چې ما سره پیسې وي دا دوه خرابې چې په کومه معاشره کې راشي نو خلک او هغه جماعتونه ترقی بیا کله کول شي ځکه د حب جاه د وجنا د حب مال د وجنا په انسان کې بیا بخل لازم هغه بل بیا څه شي نه ور کوي او د دین اسلام فلسفه خداله شي د غریبانو خیال وساته نو قران کریم په دې فکر باندې معاشره تیاری اصلاح قران کریم په دې طریقه باندې کوي نو دا تربیت الله را کوي چې تا مشبه الله ته ودرېږي دا الله عبادت کوي نو که تا مشبه نشي کولای نو دوی سی وکي نیمه یې سو کوي یو شپه خیر دی اړوم پاسي فقرو ما تيسر من القران نول لغا چې اساني د قران نه عالمان سيكون منكم مرزوام پوه دی الله په دې خبره چې زر دی چې وي بستا سونه بیماران واخرون یذبون فی الارض او دویم قسم آکسان به چې سفر بکی پزمکه کې جماعت کې یو قسم خلق چې قران کریم به ټول لولي دویم واخرون یذبون فی الارض انور کسان چې سفر به کوي پزمکه کې یبتغون من فضل الله چې لټي باغې رزق حلال د الله د طرف نام او دریم قسم کسان واخرون یقاتلون فی سبیل الله او نور کسان چې هغه به جنگ کوي په لار د الله کې مراد بحث کول دي د دین اسلام دعوت به پیش کوي د الله د وحدانیت خبره به معاشره ته رسي پای کې به باس مباحثه په دلیل باندې کوي فقره او ما تیسر من القران او قتال داغي اخیری اخیری وخت چې کله نه مني او تا سره قوت او طاقت برابرۍ نو بیا به ته jihad کوي دا غي خلاف واخرون یقاتلون فی سبیل الله او د دې تفصیل استاد محترم سوره بقره کې کړو د جهاد اقسام او داغي دوايي واخرون فقروا ما تيسر منه نول لغا چې اسانه د قران نه او فقرو امر کړل چې ټول د جماعت او د تنظیم کسان تعلیم به داغي بیا مساوي د دې وجه نه مونږ ویو چې زمونږ فکر الحمدلله د جماعت اشاعت توحید و سنت چې پښتانه ورته پنځ پیریان وي بلکې په ټوله دنیا کې په دې نوم مشهور دي نو زمونږ د مشرانو نظریه د مساوات د په تعلیم کې چې دا نشته لري چې دا یو د ځان د ځان له تربیت ورکول غواړي دی بل ځان د ورکول غواړي یو شان دی نارینه او زنانه د دې وجنه د دې مرکز د تعلیماتو نه یو شان دي مستفید کیږي او غي فائدہ اخلي فقرو ما تيسر منه نو له هغه چې اساني د قران نام واقیموا الصلاه واتوا الزکات پابندي کوي د مانزه پاک کوي زړه را زکات ورکي نو صورت خو مکی پاکي ورکي زړه تطهير القلب او د دې لپاره د مجاهدات ضرورت دی د یو حق پرست عالم نه د هغه طریقه د سلوک زده کول غواړي او دې ته تزکیه د نفس وایي. الحمدلله زموږ اکابر مشران دا هم په دې سلسلو کې پیوست راغلي دي. زموږ استاد محترم شیخ القرآن صاحب د خپل والد محترم نه بیعت کړی و په هغه خصوصي طریقه کې چې هغه له د هغه اجازت ورکړی او حضرت صاحب حسین علی رحمه الله رحمتا واسعه کامله هغه ته د خپل استادانو سره نسبت وو نو زمونږ مرګیو له هم پکار دي چې هغه د خپل وکابرو نه دا طریقې د سلوک او د زړه د صفای هغه ذکر او اذکار هغه طریقې والی چې او سړی عبادت نه کوي الله نه یادای نو خاصم تش کو تک دی داغه څه فائدہ ده د دې وجنه داغه پجړه کې هدایت نه دن کی دا غ رویه بیا سختي په معمولی خبره مروري او په معمولی خبره بیا خوشاله زکه وی واقیم واقیم الصلاه او اتو زکات پابندی کوي نماز او پاک ایزړو واقرض الله قرضا حسنا او ورکړي الله لا ورکول خيستا د محبت مال د زړه وباسا ځکه تزهیر من الدنیا ذکر کوي سوره کاف کې تیر شیو سوره حدید کې براشي غنو سوراتونو کې ترغیب ال الانفاق چې قران کریم ورکی دا د دې د پاره ورکی چې بخل د زړه نه وځي وما تقدموا لانفسکم من خیر هغه چې مخکې کوي تاسو ځانونو لرسنی کی تجدوه عند الله بیا بمو دې لرد الله سره وخیرا د الله د غرا او اعظم اجر او لوی د په اعتبار د اجر ورکولو یادانی کی چې تا نیک عمل وکړ نو الله به د دې لوی اجر تعالی راکړي واستغفر الله بخنه غواړي د الله نه اسنه چې جماعت دې جوړ کړل شاګردان دې پیدا کړل کلی کې د کار وکړو او ته وای چې دا کار خو ما وکړو او ځان ته شل وای نه نه استغفار به غواړي چې الله په دې کې زمونه کوم کوتاهي او کوم غلطي شي الله مونږ ته معاف کړي واستغفر الله بخنه غواړي د الله نام نو د رمضان میاش 18 19 19 روزي تیر شي سبا 20 رمضان دی الله شه په دې دوا شرو کې زمونږ نه د رمضان مبارک په حواله سره سغلطي او کوتای شي نو الله ته مونږ ته معافي وکړي ان الله غفور رحیم یقینا الله بخون کې مهربان دی سورت کی ترغیب ورکو قران کریم طرف ته او طریقه د بیان خودلا طریقې د جماعت د جوړولو خودلا سوره مدثر مکی سورت ده وربک فکبر او در خپل لوی بیان کا لوی وګڼه الله وسیابک فتوهر سلورم او خپل لمن پاکه کا یعنی ځان د الزام نه پاک کا خپل غاړه خلاصه کا ورور زفهجر او د درگاهونو نه خلق بیرته کا د ګناهونو نه په خپل بیرته شه ورور زفهجر او د درگاهونو نه خلق بیرته کا د ګناه زیاته مزه شپږم ولا تمنن او مزبات خپل عمل لرا تستكثر چې ډیر غنی هغه لرا ډیر ډیر ښکارا کوي هغه لرا چې ما ډیر لوی تور وکړه نه نه بلکې تب داوي ما عبدنا که حق عبادتک الله ستاد عبادت چې کوم حقو نو هغه سي بندگی ما ستاو نکړه پریدا ما غسو کو چې پیدا کړل ما تش تور وجالت له مال ممدودا ګرځول نه ما غلر مال پریمانا وبنین شهودا او زامن حاضر د مالدار شوی زامن کار کا سب نه کوي مول پلان نه کوي پورا غټلې دا نو په خپل کار کا سب نه کوي همت نه کوي مهنت نه کوي مزدوري نه کوي د تیارې خونه اغستې چې تیاره ختم شي نو بیا شوکې او ډاکی کوي او د غریبانانو وینې څکي نو قران کریم سوشل د معاشري د پاره اصلاحي اوامر ذکر کوي چې د مال یوازې ستانه دی په دې کې د بل چام حق شته دی وما حد له تمهیدا بچونو می غړولې وې د لپاره بچونې تیارې می کړو د لپاره تیارې ثم یتمع ان ازید بیا دې تم ساتي چې زیات بکم دلرا کلا چریدا سیندا انه کان لی آیاتنا عنیدا یقینا دې زمود آیاتونو دشمن زما د آیاتونو سره دشمنی وا سور هقه سودا زرد جوبخه جوم دلرا سخ مقام تا سخ عذاب تا انه فکر یقینا د سوچ کو وقدر او اندازه وکړه فقتل او پلانت دشي کیف قدر سبد اندازه وکړه دو ثم قتل بیا دی پلانت شي کیف قدر سبد اندازه وکړه ثم نظر بیا یو قتل بد بد ثم بسا بیا تندې تریو کو وبصرا او بزړه کې تنگ شو ثم ادبر بیا شاکړه واستكبر او ځان غټو غنو او په دې تلو تلو کې وی ان هاذا الا قول البشر دا بیان مگر وینا ده او بنده دا سوسلی سقر زدا چې دند به کم یخ مقام تا زکه تا کې ډیر ډیر زیات تو د حق پرستو خلاف کی نو الله او یغ یخ مقام ته به کوز کم چې یخ دی کم وما ادراک ما سقر تا د سپته دا چې سه سقر داغه شدت او داغه سختی او سوره مریم کې عجز د انبیاو ذکر کړو وما تن وما نتنزل الا بامر ربک جبرئیل امین وی کته قدم نشوي خو دې به د اجازه دربستانه وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتان ان دې ګرځولې مونږه مقرر په جهنم مگر ملائک اصحاب النار تپوس دیو کنه نه دې ګرځولې مونږه صاحبان د اور مگر ملائک ويزداد الذين آمنوا ايمانا ازياد کیا کسان چې ایمان راوړل یا سر د ایمان ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب او شکونه کیا کسان چې ورکړل شوی ورته کتاب والمؤمنون او مؤمنان شکونه کی وليقول الذين في قلوبهم مرض ا دې د پاره چې ویا کسان چې په زړه دای کې مرض د منافقې دي والکافرون او کافران وای ماذا اراد الله بهذا مثلا څه اراده کړل الله په دې سره د مثال بیانولو یل دې ته څه ضرورت او دې ته څه ضرورت دای په کې سره وي دای په کې سره وي د فائدې هغه سل خبره هغه ته به خیال نه وي او که معمولی خبره چې دې پکې ځان سي کول شي نو دې باغره واخلي او بعد دنیا ته به د شر او د فساد د پاره والقمر شاهد کوم سپوږمۍ ستا په حالت باندې ستا مثال د سپوږمۍ دی وایا دا الله کتاب ستا مثال په سور کم ګل سره ازغری د سپوږمۍ په مخ دا غونری کلا یقینا والقمر شاهد ستا په حالت باندې سپوږمۍ څنګه چې سپوږمۍ میاش روخیږي نو اول وخت یې غنا نظر باز کسانی ویني نو چنانچه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه ته ومنلې ته ولې دي او دا سر رو رو رو رو چې کله سوال لسمې سپوږمۍ شي نو ټوله دنیا یې ویني نو چې کله ستاد نبوت هغه چرچا مشوا نو ټوله دنیا دنیا ستا پروګرام هغه خپل کو او خلکو ته دی رڼا او رسوله واللیل اذا ادبر غوا د شپه کله چې شاکی وصبح اذا اسفر غوا د سبا کله چې روخان شي انها لاحد الكبار یقینا دا دی یو دا غلو له خود نه خونه نذیر للبشر يرونکه بندر را لمن شامنکم ايت قدم د چا چې خو خشي تاسو نه نو مخ دي مخ کې دي کیسه عمل او یا تاخر یا د رسو پری دي سامل د رسو پری دي کنه زمونږ د مشرانو بهترین اعمال هغه نن ژوندۍ دي ا دنیا ته مستفید کیږي د قران کریم د عظیم فکر زمون یقین دی زمون ایمان دی چې دا څومره لوستل کیږي تر قیامت پورې نو د دې اجر او د دې بدلا او د دې سلا دا به د شیخ القران رحمه الله دا غي په عمل نامه کې لیکلېږي زکه چې دا غي برخوردار محترم شیخ القرآن سے 15 دیرش کاله قرآن وی او دغه سي نورو شاګردانو وی او دغه سي په مخه دا سلسله روانه ده نو دا یو صدقه جاریه ده د ویون کې ځان د ثواب او چا چې خودل نه دا غزان د ثواب ټوخمان ناستو مونږ به داغي سروم کې ناستو چې هغه به د حق پرستو په خلاف کې څه خبره کوله مجلس به ګرم کړو مونږ به پکې یو پیرو خوړو وکنا نخوذ مال خائزین او مونږه ننوتون کې سره ننوتون ګنا پابسو کې وکنا نکذب بیوم الدین او مونږه دروغ وی پر ورځ د قیامت حتا اتان الیقین تر دې پورې چراغ مونږ ته الیقین الموت مر راغی وعبد ربک حتا یاتی اکل یقین سوره حجر آیت نمبر 99 کې تیر شو الله خپل پیغمبر ته وی زما پیغمبره زما عبادت کو تر مرګم نو دلته وی وکنا نکذب بیوم الدین او مونږه چې دروغ وی پر ورځ د قیامت حتا اتان الیقین ترغه چراغ مونږ ته مرګ فما تنفعهم شفاعت الشافعین نو فائدہ بوند کی دوی لرا سفارت سفارش کوونکو چې ورکړې شي دې ته صحیفه پرانیستي، کلا یقینا، بل لا یخافون الآخرة بلکې نه یریږي دوی د آخرت نه، کلا انه تذکرة یقینا دا دی د پند او نصیحت کتاب، فمن شاء ذکره د چا چې خوښ شي نو یاد دې کړي دې لره، وما یذکرون الا ان یشاء الله. او نه یادې مگر هغه څوک نه یادې دوی مگر هغه څوک چې رضا شي د الله هو اهل التقوا د الله لایق دی چې یره وکړي شي د دی الله نه او اهل المغفرت او لایق دی د بخنه چې معافي وغوښته شي د دنه سوره قیامه مکی سورت ده نزول کی یو دیرشم پس د سوره القارینا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، ایا ګومان کوي کافر چې ژر یې جمع به نه کړو مونږ د ده هډوکو لره، بلا بېشکه جمع کوو مونږ، قادرین علی ان نسوي بنانه، قدرت لرونکي یو مونږ په دې خبره باندې چې برابر به کړو د ده اندامونه، د ده بندونه. بنانا بندونه بل یرید الانسان لیفجر اماما بلکې اراده کوي انسان چې دروغ وي په مخ کنه روز باندې یسالو ایان یوم القیامه تپوس کوي چې کله وي روز د قیامت فایزا برق البصر نو کله چې ګډ وډ شي نظر وخسف القمر و بنور شي سپوږمۍ وجمع الشمس والقمر یوزي شي نور او سپوږمۍ یقول الانسان یومئذ اين المفر وای به انسان په دغه وخت کې چرته د زید تختیدو کلا یقین الله وزرا نشته زید تختیدو الی ربک یوم یزن المستقر رب ستا ته په دغه ورځ کې تلل دي یونبو الانسان یوم یزن بما قدم او اخر خبردار به کړي شي انسان په دغه ورځ کې په هغه عمل چې مخ کې کړو په دنیا کې واخر او رستوي پرې خو د ځان نه بل انسان والا نفسه بصیرا ان علینا جمعه یقینا په مونږ باندې جمع کول د قران د ستاسینه کې و قران هو او بیا بیان ول استاد جبینا څنګه چې ستاسینه کې قران را جمع کم نو داننګ قیامت کې به خلق را جمع کوم مونږ بدا زرا زرا ډوکی را جمع کو لکه څنګه چې مونږ ستا پسینه کې قران کریم جمع کړل کلا بل تحبون العاجله نه دا سکار بلکې تاسو محبت کوئ د دنیا سره وتذرون الاخره او پرې دی تاسو اخرت وجوه یوم ایذ ناظره ډیر مخونه با په دغه وخت تر تازه الله دې موږ دا غینه وګرځي الی ربها ناظره خپل رب ته وکتون کی وی او وجوه یوم ایذ باسره او ډیر مخونه با په دغه وخت توریم او بیا تل او خپل کور ته په نخرا ډیر په مستای او لا لک فاولا نو لایق دی تعالی دا مقام نو بیا لایق دی تعالی دا مقام ثم اولا لک فاولا نو بیا لایق دی تعالی دا مقام بیا لایق دی تعالی دا مقام آیا حساب الانسان او ایترک سودا آیا ګمان کوي انسان چې پری خو دی بشی دی بیکارا بيد امر او د نهینا خپل ځان ته وګوره حقیقت ته دی وګوره انسانان نو وی ګرځولې ددنا جوړا نارینا او زنانا الیس ذالک بقادرن آیا نه دی الله قدرت لرونکي په دې خبره الا ایحی الموتى په دې خبره باندې چې ژوندۍ به کې مړو لرا بشک قدرت والره واخر دعوان دعا وکړي چې دا موږ سوي او سوا اوریدل الله دې په دې د عمل کول توفیق راکړي چې کمړ دي الله دې وبخي ژوند دي الله د خپل دین پابند کړي الله دې زمونږه کارونه والي چې الله پر رضا کړي